محترم و مشران و کشران پنځوس کال وشو چې ستړی شو دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا مې صرفه نه دا کړی یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چاغا افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی زما دیدانو نن چودہ اگست ہے او چودہ اگست د پاکستان د آزادای ورځ ده پنځه پنځوس کال وشو اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک سمه را باندې کړي وا الله پاک په دا مهرباني کړي وا چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو ا د دیوبند نشوي بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم په پړځای مفتی عبدالقیوم دی کړه د انګريز د لعنت نه الله دا عمل خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو انګريزان چتله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي کوم آرام توبونه چې تاسو په دې دوه درې سوه کاله کې دلته کړي دي ټول آرام توبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کو نن بیګاله به کیږي که نه بنګ بنګ مه کوئ نن بیګاله به کیږي چا وګدي وګدي پکړای جوړی کړی دي په دین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګډای جوړه کړی ده په دین پلازا نو هغه د ابل اورز راشي دا ډاکي دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانو کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا دمتوب او کنجرتوب به تاسو پرې دی نه واورای په خدای قسم در تخرم چې د اسمان اراده ګوره دی پاکستان ته خین دي د اسمان اراده در تخین دي دو کارو کوي د عیاشه مرکزونه ختم کړي خزه کنټرول کړي خزه پکور کې کې نه وای او د امریکې پوجا پاټ پرې دی کني آسمانی به د حضرت نو علی السلام غوندي طوفان در باندې راشي تباب شي جاړی با هغه عمرې زندگی چې کومه ده ابم تباش نن د جشن پاکستان په ورځ باندې دا الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې ترو اوټ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې دا الله په قانونو نشو تاسو وایي چې دا الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لوی نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په درویش کال کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساړې پیچه چیس کې مار دی جس کے نہیں مارنا تھوڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان خانان خانان نه ده خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسه به په درستخان کې ناسته او لس به پاسېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ور کېو داس دا چې بګور او چې پلار رواني کنه دا چې بګور هغه ورځ یو ماته وای وای پلانی دې ته تلې هم دا چړي مړي مل تډیرو چړي مړي ملشا ول چړي مړي ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دی وکړه کوم الک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ډي وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازې کوي چینی منی د انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وایي لا کوي لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وایي دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چڼې مڼې وي وای کنه وای اوس نه لګیا یې ګډېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا کلوسی ته مې جی انکشا جی انکشا کې مریض ته ٹھیک نه ہو جاتی دوست نه تیاری گئی لګي پنځوس کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او مغه چل دی وای جتو دی کوتی او ته اړ کلوتی وای حق بتن ویل به کنه به دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا چې روان خدای بنیاد وباسه چرته د سړی ځامن بم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمرې او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمرې او دایمي ژوند ستاسو په کیسه خانه کې نه دی نه په پیښور کې دی پرې کړی زمکه کلنګ دی زور اور ده ځوانان خوندې کړي را لېږي تش پالنګونه زمکه لګ حل برا توای زمکه لګ حل برات وای چې ستالان دي خلک سره گزاران کوي نه ما درې مړي لیدلې دي درې مړي دو مړي مې درې سو کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي یو مړې می اتل سورج پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوري او کلی ته وړو ما ورته ډیر سو ویل چې مې وباسي ول نه جی ته غږ مکوا زم لاړم ورپسې چې د قبر رومبه تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره دومره لړمان ترې راووتل او دومره دومره ویښته وکړې او داسې قرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راتور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسو زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپوي زمونږ قبرونه به د اور تنور سلور منوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا منوانی چې دا تا ور سره ټول کال سر روزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او به وي او سمام پوی کړی دي چې قران تلاوت کې خپل مړو پسې بخي او روټي دې دلګانو نه وخوري او پیسې هم تیوالي نه دي تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اې پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلې وي چې څوک د قران پاس یې غو الیکشن ته ودرې دي پکارو کنو پکار چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرې نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرې دی مسلمان بنشي ودرې دی دستا ملک دی د دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې ترو اوټ ملک با بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کاو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پا پاکستان کې غواړو یو طالب با په بازار کې ولاړ ډنډه به ور سره وا مجالو چې هغه بازار کې خزه ښکارا شوی وي یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړي آنند چا د لاسا غرق نه دي اجوند دي اجوند دي ان شاء الله د هغه په لاس با الله د امریکې اور نیګم ماتای څنګه چې الله دا غي په لاس د روس اور نیګ مات کړي ناره تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتای او شورو په شوه ده شورو په شوه ده کته خو کومګه خپې دراتینګولې زمون په پا پاکستان کې لوه کعبه چې دا د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې دا غ امریکا ده التلاشی ورته سجده ولګی او ورته وی چې سبحان سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې را پاسې سبحان صدر بش په ملاوټه بوجو لا مزه کوه بوش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بوش انجام واچ پای څه شه دی چې نن ته د واجپای علاج نشې کولای تاسو له شرم نه درځي چې هندو تاسو سره یو ځای آزاد شوه دی یو لیس مکه ته چا وانه غستا تا آزاد شوه بنگال تانه لاړو د کشمیر سودا اوس تکه لګیاي ده اندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته سمو وای کشمیر با ان شاء الله د اسلام دی پوکیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه نه بود لیکن ار چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلو اورځه ته وګورئ والله کزم دشمنه ما دشمنم والله کایم تبا کېږي غر کېږي خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د عمل په سرکونو لویولو نه راټینګي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکيږي نن اره ورځ بجلی دومره پیسې ګران شو دومره روپې سوی ګیس لس پرسنټ ګران شو پلانې لس پرسنټ ګران شو خدای ته وګوري یعنی غریب سره به چرته پکې لاندې نه کینی پکې لاندې ګیس فری محل فری خوراک فری ګارد فری د شاهانو ار سفری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول اورس کې سړی ګرځي دا فارم والے دا څه درکا ایکسایز ان ټیکسیشن اکساید انتکسیس ده هغه ورځ یو راغی اکساید انتکسیس موزا موزا د ګډې زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي چې ایک هفته کې اندر اندر اس فارم کو چپړاسیان کلرکان دای د نوکرو نو وسته ول په خزانه بوج دی نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو بایز ګریډ سړی او باسا دو زره غریبان روټه پکې کیږي کنه کیږي چې څو فوټه کور دی فوټوارای په حساب باندې به په باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بنډې روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوتي بوي ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تیرې دي 1500 روپۍ جرم ورک د سلو روپو گاډي او سبزی نه ده او 1500 روپے کارپوریشن لا جرم دا انتها ده د ظلم کنه واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه به الله جهنم ته ټول علاقه که د چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوګه او د شو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي قسم او خورو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشتا د غریب پښتنه نشتا دمره دمره ماشومان د دوو کالو دمره دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان تراشي ماما کاغذونه نشتا په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي دومره دومره ماشوم د دې تپوس به الله چا نه کوي مون په پا پاکستان واورای داسې حکومت غواړو لکه ابو بکر صدیق نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه هریږي 60% به الیکشن خزید کوي 60% شپېته پرسنټه به در سره خزه په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزه لګرځي چې نه زمون ترور ولاړ نه او زمون ترور دا او خور دا او فلانه دا 100% دا به در سره خزي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعلق الیکشن شوق ولې نه کوي علی مفتی سے پارام کینا بتاو کې بزه څه کوم پیسې ملای کې هل تبرات دا دې خوځي هل تبزه تقریر کوم بس رانار ته وی مفتی محمود صاحب دا سه او خندل چې ساري پزمکا کېده ما ته بس پارام کې نه توبم ده طالب بیا نه ویم دا خو سره بل څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې دوه مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نکي که زما با د ادنا نواله تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زب په سلور مذهب مسلمان نه زه اوس بادشاہ یم اوس بادشاہ یم هغه بادشاہي نه غواړم چې سبای جواب نشم ورکوله رحمان بابا وای ها وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري ته چې هر غړې غم د سی موزر خورې زده هر غړې وینم چې خپل سر خورې او بیړه د غر کا شد اقتدار په خوان ګرځي سر خورې لګیا دی غم د سیمو زر خوري زده هر غړی وینم چې خپل سر خوري عقوبت بد یو خند د سینې وزي ها په دې ټکی پوه شوي ته چې هر غړی غم د سیمو زر خوري زده هر غړی وینم چې خپل سر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي تنالت دې هم پدا سي منصفه شاه چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواه او تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دې کبا ور کړي کپ قدر په قیمت بر لوی اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه مې مې مې مې ویلیو کني ویلی مې مې مې مې خو چیرې کوي مې مې د چیلې بچم کتلې دي کتلې هم ده کنه ځواني مرګ شي مې مې نه کپ قدر په قیمت بر لې اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوان بیچاره عاجز ور بش تور تملا په ژوند دی چې دا ارړې ګډې سنبال کړی نه د مرګ نه رستو والله چې یو کې بیا نه کی لوی عذاب چې په پاکستان بنازلېږي آب د خزو د وجه نازلېږي تبا کېږي لک چې په خېټه مور ده خزه بربنده کوي په خوا به ګیرخرېلو په دې موټر سایکل خزي ګرځولې اوس ګیرې والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل رو کې ښځې ته ما هم ښي چې دا دی ستاسو دشمن نا یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس د ګورم کنه نو ما ته دا خان خبره را یاد شي یو طالب ته ویلی مولا صاحب ستا دا ګیره خده که زما د سپی دا لکه خده هغه ورته ما ته پته نشته ولی وی کایمان تیر کو خو استاد سپی د لکای نه خدا او کایمان تیر نه کو استاد د سپی لکای ته خدا نو چې بربنده خدای په موټر سایکل په ځان پسې سوار کړی او ګیره می دی ګیره نه سپی لکای خدا کنه دا نه دا چې دی ګیره نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما او ما اوس اوس کمزور هم شم ګرځېدې نه شم دې ګیری نه مې نیولای ورته څنګه چل دی او دا خدای راته ولاړې دا ملک شو چې جناب د غیر چارو نه پجوندو نکړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه صحا غوندي توبه محکم سوګند نکړي حلال حلال ګڼه پوسنو یارانو منازیګا پخل غلیم ته چې خوګه پیاله د قند نکړي سبکوي انجام بم سي زما دي دانو هغه ملک مونږ پیس قیمت دا ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک د غریب د جامع او د غریب د ملاست او د غریب د روټای پرورش نه دا ټیک ده کم ملک چې د غریب بچي پسمه کا باندې کاغذونه روټای راټولای او په بیا د نن بین روټه یلی او اوچې خوري او کوړته وړي هغه ملک ملک نه دی او هغه وطن وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناشتو نو یو خان راغی نه تاسو مل خان را خان را ملکینو د خوځې کې ولې کی خو خورې لاندې نه کسه چل دی دا عادت به مونږ نه کلو دا شی به مونږ نه کلو بس اخیری خبرې واورئ نن بیګالا په نشترحال کې بچ سم عربانه کیږي اوس نو ورته زمون سلام اخذ تمم سلام دے او هغه سړو تمم سلام ټول ورته سلام ها په دغه بورډونه لګېدلې دي په چوکونو په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او دا غ صبر ډیر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځي د هر بغاوت د الله نه با بیګاله انتهای دار بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلی دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلی خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ خزه کنټرول کئ بچی کنټرول کئ ځان کنټرول کئ کینی تبا کېږي غرق بشي مال اس پلاس نه راځي والحمدلله چې د خله د حق وینا توفیق خدای را کړې ده دا مې 50 کال وکړه او که د خدای د پاره مې کړی نو هغه د اجر غواړم او که دنیا د پاره مې کړی هغه د جهنم غواړم او که خدای له مې کړی نو دا غینا اجر غواړي عزیزانو تبا کېږي په دې پیښور کې زه وړو کې لوی شوم ما پکې لوی لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځای لیدلی ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه او باسم په ځای کې ناستم او د خدای نه کروڑها شکرونه او باسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعمت بدل را کو چې ان شاء الله په ټول په خبر کې ثاني نشته او یو دته مې د زړه نه دعا وزي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو وګدو مرور کی کدا انتظامات را ته د نه کوله دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته د خپل بندوبست کولې شو تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي مونږ دا سټیج او لوډ سپیکر خیر ولا غواړو بیګا مې دنه پښتنه کوله ول شپږه وزره روپۍ په دې خرچه راځي نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص ورکوي خدای مرکه په خبره پويږي کنه دا چې ځان نمبر جوړه زما علاقه کې یو سړی دی دا غرانه بیګا چا تاسو کو ول دا څنګه سړی دی مال بارا برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی بارا برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی جان کڑی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی مزداد سپیلا قاعدہ دولس کاله چې په نچا کې کېدین چې راوي بس کګي دا باز سړی کې خیال نه کړم د سپیله کوي نو زه په همدردای سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته په همدردای سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته د دې سوی ګیس علاج وساته او دا ټیکسونو د دې علاج وساته معتبر نه غسته نشي او غریب پسې دې ډلې ډلې کوشش کړي او په بازارونو کې ګرځي دا درته په همدردای وایم کني تبم لار شي کم نون مسلم لیگ کے جوڑ کو کتنے سے ضیا شہید مسلم لیگ دیکھی خوشائی الکا شہیدان بشائی خدای تباہ و برباد اے د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څکه پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نيسي کنه او په دې ځای کې چې خځه ورته را رواني د قران په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نيسي نيسي حفاظت کې چې مې زنانه ده چې لاس کې ټونه یو دا خو راوتې هم ډېره ده که نه دا خو راوتې ډېره ده خپل خاوند یې ټیچر دی حفاظت یې او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي هله قانوني لاس کې واغتو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځ ته وګورئ تباب شي بیړه بم غر کشي زما په خدای قسم دی چې د قبر د بم د اور لمبې روزي بانک شو دا مولیانم دې ته وزګار دي کنه رب دې الله اکبر ایو مولا ما ته وی مالک راستا مقتدیان خټول رامیان غوندي ته څه چل کې ول نزال علی مثلا زه څه چل کوم په مصلا زداس چل کوم زداویم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله پتاسو دې د خدای غضب وی د سور زامنو دا دې ته چې ناس دی او دې بل یو کابلې مولا او مدرسې دروانو ماته جی مولانا دې مله د خبرو را مال پارام کې نه نا وخت دې مدرسې ته زما ول خبره خورا مال څه چل دې ویلې ولې رانه منډي وې ملتا غوړه دیګړه جنازه کړې نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو په یو کنه ځان نه دی ویل هین هین جوړ کړې دي ما ته وی مال خوای سره کړ ول چودرې دم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستدي بوو چرانه ده د بخنه بوی نه ګوري بوی بحجارت من سجیل په مخوکا کې کار پاتی به چې راو غرزولو اټم بمو و پاس نه به ورو کې سورې ولاندې نه به تي دومره وشلو په ابراهه چې کم کانه راو مارغه راوړو ابراهیم منډي کې چې دا کار وکړو منډي منډي منډي چې یمن ته ورسېدو بادشاہ ته چې بادشاہ خدا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیانی تباہ کړ ولکه نه مړه مارغان څنګه تا د پسیا مارغه تلې داسې پروشندان کې ناس ولې دا دی والله چې مارغه ته یو کته هغه ټوپ کو په ابراهیم کانه روغردول لاندې دا سنبای ولا دومره سورای کا ورو ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شو د ماتم پټکې خو دې تړلې دې تور ماتم نه ده خوشحالي ده دا مدرسې بموي دا طالبان بموي دا دین بموي دا قران بموي دا نور به څه ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر مې مې هم راته وخی ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ په فخر کوو لیکن دعا بدا کو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علی غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قران ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قران د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو قران غوښتو دغه چې قران د پاره به چې اسلام پکې نه پاکستان موږ څه کوو وای لکه پاکستان څه کوو چې اسلام پکې نه چې بلبل پکې نه وي بوستان سکړما بے میوے بسر وی قد خیرا مان سکڑما چه علاج میں دا مرس کولے نشی اخیری خبره و قیامت کې با د الله عدالت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالت او ټول مسلمانانو ته په غو دا یو ټکی ووري نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي دا یو الله به حاکمی اواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي اواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ غياو دی چې نن ډېر په قهر دی دا الله بعدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالت رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ او کی ریټ عدالت عالیه کې به ریټ او کی سبا وای وقال الرسول پتا سو بداوو کی پتا سو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا او خدای غوندي عادل بادشاہي هغه ریټ به نامنظوري که منظور به نو تاسو به سانجان د قران تجون نه وقف کولو باندې با په قیامت کې ریټ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمد یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پا پاکستان کې د خپل کتاب نظام راولي خدای په پا پاکستان کې د خپل کتاب نظام راولي یا الله په پا پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي خدایا خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردګار په اسلام آباد کې خدای ته په اسلام آباد کې د خپل حبيب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي یا الله ټول ته هدایت دنه کوي خدای زمونږ خزو ته هدایت دنه کوي زمونږ لونو ته هدایت دنه کوي زمونږ بچو ته هدایت دنه کوي یا الله دا دیر خپل ملک پروردگار په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکي او که هدایت نه اورمېږي مات کې الله دې تاسو څومره چې د جلسې تراغلی یي خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کی چې هغه پی راضي کیږي او زمونږ آخرت په خشي الله دې علما او تا د دین د خدمت کولو دې نزيات توفیق ورکړي انت ولينا فی الدنيا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین دا به تاسو لا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات